وإذا انهدمت الدار واحترق بناؤها او جف شجر البستان بغير فعل احد فشفي بالخيار ان شاء اخذها بجميع ثمن والا فترك دا متن په یو قاعدي فقهي باندې اور بنا ده هغه ده چې همیشه لپاره دا د مبيعه تابع مجد الله استاد د مبيعه تابع همیشه د پاره دا په حکم د مبيعه کې کله چې په مبيعه باندې بيع رااله دا الکوایا په دې تابع باندې هم څه ده بيع ده نو پایده څه شوله هغه ده چې کوم سمن راځي هغه په ټول په مقابل د مبيعه کې وي د وسط په مقابل کې به سمن نه وي صحیح او کبیا پیسې کمیدل سمن کمیدل هغه که چېرته مبیا کم وسوله سمن کې به نقصان راځي البته که تابع کې خلک نقصان راغی بیا په سمن کې نقصان صحیح شموله یاد شو خدا په هغه وخت کې چې کله دا تابع مقصود نه وي ګرځېدلی بالفعل او چې دا مقصود بالفعل ګرځيږي د دې لپاره دوه طریقې دي یو دا چې دا تابع د مطبوع نه جدا شي دواړو منځ کې اتصال ختم شي ختم شي اتصال دا یو الکوي د صورت کې بیا د تابع تابع نه مستقل شي او یا لکه په حین د عقد کې لکه څنګه چې سمن په مقابل د مبيعي کې مقرريږي هم د قشان ته سمن په مقابل د تابع کې هم څه شي مقرر شي په دې وخت کې هم په نقصان د تابع سره نقصان ته سمن کې راځي په زیادت الکه تابع سره په زیادت ته سمن کې راځي خو څه مسله باندې یا دا خو نفس مسله سره اوس تابع د زمکه او د دار بما هو تابع پاتې ده څنګه چې تابع ده هم د قشان د تابع ده اوس چې شفیع اخلي د زمکه نو اوس به د زمکه تابع او مطبوع دوار اخلي مطبوع هم اخلي چې زمکه ده هغه تابع به ها هم اخلي خو البته اخلي په جميع سمن باندې اوس که دا تابع موجود وي هم په جمع ثمن باندې به اخلي پرې څه خبره اسی واضحه ده خود به اخلي په جمع ثمن البته تابع نشته سوځېدل ده بلډینګ رنګ شوی ده اور لګېدل ده خالص مکه پاتې ده اوس په په جمعي سمن باندې اخلو کې تابع پیسې به نه کټکې نه مونږ وایي چې تابع پیسې به نه کټکې په جمعي سمن به اخلي تاسو پوه شو مسله شفیع اخلي ټول پیسې به ولور کوي نو اصل لا کتابه موجود کې نه موجود شفیع به په جميع سمن باندې اخلي خدا دې چې تابع تابع وي او کې دې تابع تابعیت ختم شو دا بیا د اموال منقوله ونشه بیا د شفیع لپاره حق نشته لکه چې دا بیا په شفیع سره ها که موجود وي ملاکو غیر موجود اسی شفیع سره اخیستل نه څه چې موجود بیا په شفیع سره اخیستل تدا او جپ شجر البستان یا اوچش ولی ونی د باغ خو بغیر فعل احد پاپت سماوی باندې لکه دا هلاک شي د چا فعل پکې مؤثر نو او کله چا فعل پکې راغی د مشتری یا د بل چا فعل پکې راغی بیا په دې وخت تابع تابع نه یو مستقیل سیز سره مستقیل سیز دا بنا او با الک داونی بلډینګ او داونی تابعون دا تابع دي الک د دا حتا دخلا دا ټول داخليږي فی البيع من غیر ذکر تیرا دلته پرې دې تزما کبانې بلډینګ ویلاړ ترته دا اسما کدل اخله خود به خود په دې به کې بلډینګ امران الکه اسما کده پاره باندې ونی ویلاړ باغ ور باندې ترته دا باغ اسما کزو درنه اخله دا زمکه درله اخلم او چې زمکه مې بیا سره خود به خود هغه ونی وسره سره نو هغه کوم سمن چې راځي هغه په مقابل د بولډینګ کې دا ونه کې نه په مقابل هغه زمکه ٹھیک شه او چې شفیع اخلي زمکه موجوده ده که معدومه ده موجوده ده چې موجوده جمع سمن ور کوي کته کتابه ویم په مفت کې وړلو پس کې وړلو مفت کې او کتابین سهم لکه مفت کې وړي مفته کې ولیکو پیسو باندې او پیسو باندې خسر شي خره فلا يقابلهما شيء نه مقابل کیږي د بلډینګ او دونو شيء من الثمن یو سیز د ثمن هیڅ یو سیز ورته مقابل نه ګرځي ما لم يصير مقصودا ترڅو پر چې مقصود کو نه ګرځي اوس د ازمکه چې دا بولډینګ چې په ازمکه باندې ولار ده دا د سي دا تاسو مو شوي لکه قیام دا وصف په موصوف پوري مسله پرې کنه پرې یو من زدا هغه قیمت الکوا چې کوم ده هغه چې سترګې وي قیمت یې 200 روپۍ ده او چې چې خرڅي اړند سوله بیا به قیمت سووي یا د مثال په تور بای خرڅ کړل روغه مشتری لا قبضه راغل نه سترګې اړند سوله پښتو پرې اوس به مشتری دې نه وته چې مړ اوس ما ته دی وسترګې روپۍ ورنه کمې یاره سمه ذکر او سبو تابع په مقابل کې سمنی سمن په مقابل د مبي کې او ذات مبي موجود ده او دا سترګه خلک سترګه ذات ستک نشته ستاله کې شنب کې پرتا ده سترګه په ځای کې خالی هغه پیدا نه څه چلی دی سدي دي یا ته دلته تاسو ماشي وی چې لاس تړای اصل کې دا د ټیک ده دا سترګه یا اندامونه په غلام او په منځ کې دا یقینا تعبیر دا صحیح ده منم ولی ځکه تعبیر چې په هغه باندې مستقل عقد نشي راتلی په دې معنی چې یو سړی راشي مشتری مالک ته دې مالک امی غلام ته وي چې ستاسو غلام دا یو لاس په ما باندې خرڅ یا په ما باندې وسترګه خرڅ کړه ټیک ټک ناروا ده دا واده ولی ځکه له کوایا دا بائع قادر په تسلیم باندې د جز نه د سترګو تسلیمول شي لاس ور تسلیمول شي یا څه مثلا او په خلاف ال کوایا د دې بلډینګ باندې یو سړی اسمه کنه خرڅي بلډینګ خرڅول شي نو معلومه کې دا تابع نه ده بلډینګ یو سړی اسمه کنه خرڅي باغ ونی خرڅي کنه خرڅي نو نو الکه نو قیاس کول دا باغ د ونو او د بلډینګ پاندامونه لکه د مين زبانه هغه تابع په ما هو تابع په جميل اوقات او حالانکه په دې باندې مقصود چې کوم د بیع راځي بلډینګ باندې هم غیر اسمه کې نه ونه باندې هم تاسو ماشي له اعتراض کړی جواب دا مونږ وايي په دې بنا او بلډینګ باندې دا عقد راتل پاک صورت کې چې کله د زمکه نه جدا شي زمکه نه شي جدا شي ولې د زمکه نه لکه کټ کې بیا به سور باندې راځي عقد به او که څو پر زمکه پورې اتصال وي عقد ور پر جائز نه دا شان تعالی کوي دا او به د الله ست غلام نه پرې کوم مثال په تور باندې مستقیل کې پرې کوي خرڅو خرڅي کنه خرڅي خفيګه لکه ډېر خلک د ګردي خرڅي ورنوي باسي به سکي جایز کنه چې خیر دا تاسو مفتیان تاسو یاد نه بهر تفسیر د ته یاد نشو خلین شریک امین واوري د دې لپاره یو صورت ذکر کوي بل جزئیه مشتری توبه شفیع دا زمکه د مشتری نه واخیستله زمکه شته بلډینګ نشته زمکه شته باغ نشته یا د سم مثلا اوس سمندري سودي 2 لک اوس چې دوی خرڅي ګټه ور باندې کوي نو دوی به وایي لکه مشتری ته چې ما په 200 باندې اخیستلې دي خو په 2 لکه باندې پتا یې په 2.5 لک ترڅوم ټیک ټک نه ټیک په دې کې نه صادق تک دروغجن صادق بیا د نسو اگر که یو د شي زمانه وا چې د دې زمکه قیمت سره د الکه سره بلډینګ سره د یو باغ دوه لکو وکړو اوس دا بلډینګ او باغ نشته یا د نس خبره اوس په دې وخت کې به تور مرابحه به تور ګټه الکه دا مشتری خرصول شي چې دا وته چې په دوله کې مخبل اخیسته ده او پینځوس زره پتا باندې ګټم په دې کې د کاذب نه تا پښونه سره ځکه چې کله دا بلډینګ او داونه موجود یا هم په مقابل کې سمنو دا سمن ټول د ځمکې په مقابل کې یا څه مسله او چې اوس نشته هم دا سمن ټول په مقابل لسی کې د ځمکې څه مسله ده ولهذا د دې وجنه کټ کې مس از تاسو پوي کوم زه خو په جمعي سمن اخیست په دوه لکه او شي خرڅي په څو به خرڅي په یو نیم لکه په څو به خرڅي خلک ګوره 50 50 روپه تاوال پکې راغی دا تاوال د چا وجه نه راغی وایم دا دغه بلډینګ او دونه د نه موجودیت ته وجه نه راغی موږ چې نه نه نه دته چې د ازمه کولې دلې په جمعي سمن باندې لیدلې ده بغیر د دې چې په مقابل د دې هیڅ پیسې راغلي نه دي سوال وای دا بلډینګ او د باغ مقابل کې شي مثلا باندې ان کبل فرد شفیع د ازمکه اوس خرڅي اوس څوک دوله کنه اخلي پس وی علي یو نیم لک مثال په تور ځکه باغ نشته پکې هغه څه زیاده د بلډینګ نشته پکې هغه جمی سمر خو چې اخیستل او تقریبا هغه ارته اوس ویلاړو چې مشتری د بیان اخیستل خو بیا هم دې په تور مرابحه الک په دوله کې تولې دي ځکه د بلډینګ د بنا په مقابل کې د پیسې ورکړي څه مشکل ده دې په دې کې چې وسوي چې دوله کړه ما تولیدل دې پکې دروغجن نه دی الله مو سړی امين خاله دا بل قاعده یاد نقصان في التابع دا مستلزم نه ده نقصان فی المطبوع فلهذا د تابع د نقصان په صورت کې به د مطبوع نستمن کمیږي نه دا یاد البته نقصان الک فی الاصل دا مستلزم ده لکه نقصان فی الثمن زمکه دی واخیستله د شفیع ما الک مشتری واخیستله د دریاب څنګه دریاب کې وبو تغیانی سول سرکشه سول او نیم ازمکه وبو یوړل اوس په مشتری ته چې شفیع ورکې دې نیم ازمکه روپې ورکې کې د ټولي نیم ازمکه ځکه نیم ازمکه خو اصل نشته تاسو پښتو په نو په انتفاع د اصل سره انتفاع د بعض الثمن راضي نیم الکه 1 لاکھ روپې وته خسر شي بخلاف ما زاغره اذا غرق نصف الارض چې کله غرق شي نیم ازمکه حيث په داسې شان ياخذ اخر مشفي الباقي دا پاک ازمکه چې کومه غرق نه ده به حصه به په حصه د سمون باندې ولې لان بفوات الاصل يفوت السمن چې څومره محصول لري چې کوم موجود وي دا غي پیسې به شفه ورکړي مشتری له کوم چې موجود ما بیا نه هغه باندې ورکړي ٹھیک شو قال وی قدری مولا و ان شاء الله چې ته خو خوا ترکه شفیر شو پپری په دې صورت کې چې کله لکه بنا اور اخیستلې ده یا لکه وای باغ او شوې ده افت سماوي باندې تاخي په دوه لکه باندې یل خمسه لأن له ذکر څه شفیع لپاره ايام تنع چې ځان منع کی ان تملک الدار د ځان مالک جوړ د دار بیماله په مال خپل باندې ای به عوض قانون یاد کړئ شریعت دا یو قاعده دي دینه معلومه شو شریعت چې چاته حق د تملک ورکړی دا دا دوه قسمه ده یو حق د تملک بالعوض ده یو حق د تملک بلا عوض کوم مواسو کې چې شریعت یو چاته حق د ځان مالک جوړول ورکړی دی یو سیز او بالعوض د اختیاري دلته اختیار وي او شریعت چې چاله الکه د ځان مالک جوړولو حق ورکړي وي خو بلا عوض هلته د لپاره اختیار څخه خامخا به دی مالک ګرځي لکه میراث پلار دې مرس او تا الکه وایا تا ته د هغې میراث پاتې شو او شریعت ته تا مالک ګرځي د دې مالي موروث بلا عوض ته سره نه عوض نو شریعت وایي چې خامخا به ته مالک ګرځېږي تا ته څه تاوان ده پکې یا د نفس خبره دا لپاره هیڅ تاوان پکې نشته البته چې یو ځل مالک شه خدای دې وکړي چې ټول دنیا ته ورکړي دا پیسې راوړه راوړه مدرسې له الکه جب تلاش کې 1 2 3 الکه طالبان پیګه د دې جره دا معلومه شول قاعده راوته لان له ايمتنع عن تملك دار بماله اي بعوضه خلاص خدای ملوي سړي امين وای کړه خلاص خبره ده دا مخکې صورت دیو چې تابع اوس هم تابع د مطبوع سره په سبب ده اتصال او اتصال دوه قسمه انفصال دوه قسمه یو انفصال معنوي او بل انفصال سوري انفصال معنوي دا چې په مقابل کې د تابع ثمن مقرر شي څه مقرر شي ثمن دې ته انفصال معنوي وایي به هغه بیل مبيعاده مطبوع او تابع بیل مبيعاده او لاغي صورت کې په نقصان سره په نقصان په ثمن کې راځي په وجود سره زیادت په څه کې راځي اوس هغه انفصال د تخیر تابع چې هغه سوري وي سوي سوري وي هغه دا چې زمکه خالق سخر تکل بائع محمد الیاس مولانا چې کوم دا بائع محمد اسامه دا لکه مشتری تنویر ماما دا شفیع اوس دغه لکه د ازمکه سره د بلډینګ واخستل ازمکه سره د باغ واخستل او د باغ د بلډینګ په مقابل کې سمنه مقرر نه دي کړی چې وای خستل لکه وا هغه ته لاس کغه تو هغه هغه څه ما ته هغه څه خلک څه صبر د خدای او ملک علی کوا خو له تابع شي دا بلډینګ تر اړه نه خلک ورته واخ درز درز درز درز ټول لاندې راړي اوس تلکه صبر لاس پر درز درز در ټولي ونی هوال خپته ده ټولي ونی هوال تاسو پښتون پرې اوس په دې وخت کې چې شفیع د ازمکه اخلي ذالک وا خالص مکه به اخلي او په مشتری باندې حق د دې نه جوړيږي چې څو ورنوي دا بلډینګ الکه میټریل ورنوالي خخت ورنوالي اوسپنه ورنوالي یا لرګي ورنوالي البته که اخیستلی به حیثیت شفای نشي اخیستلی به حیثیت به حیثیت الک عقد جدید چې دا الک هغه بایو واکي چې دولت واکي مشتري دا ترکیه سره اخیستلی څنګه د شفای په اعتبار سره نشي اخیستلی چې په مفت کې ورته ملامت دا به پوره وای خره و ان قضا المشتري البناء کچیر مشتري الکوا بنا رنگ کړل که پردې سره رنگ کې هم دا د ځل کې مشتري چې رنگ کړي تاسو زي نه مولانا فرمای قيل للشفيع شفيع ته دی اوویل د قاضي طرف نه ان شئت کې دی خوخي فخذ العرصه دا میدان خالی واخله بغیر دوالو بغیر د بلډینګ به حصتها په هیڅ باندې مثل اوس دې صورت دا ده چې مخکې سوره قیمت دوه لک اوس په دې ځمکه قیمت ولګي سوره اوس به ولګي سوره په بازار کې څه ولګي یو نیم لک ته مثال اوس به شفیع ټول پیسې نه ورکړي اوس به څور کوي یو نیم لک ورکړي پوه شو سره باندې دا 50 لک دا اوس مخصوص ولکوا ولی ځکه چې دا بنا او دا بلډینګ مقصود شو په اطلاق باندې چې مقصود څه د دې په مقابل کې بس ثمن کمیږي څوره کم شو 50 سره مثال شو مثلا به څه ها و ان شئ تک دي خو خیر فدع ترېګ ده شو په سره پرې ده مې غواړم ها چا خو پتا باندې پولیس نه دي راوستي ځکه هم خوشاله نبی رحمان استاد وای ولې لکه دې په مقابل کې سمن کمیږي دې په مقابل کې سمن ولې کمیږي لانه صار مقصودا لانه صار مقصودا بالاتلاف وګرځیدل لکه دا بنا او دا باغ ونی لکه مقصود ضایع کول لکه جدا کول په ضایع کول رنګول د دې مشتری باندې خلا ویولی دا تاسو کتاب لکی لأن ارادة المشتری لنقص تتعلق بنقصها چې کله مشتری ورته اراده وکړ نو مستقیل څخه غیر مستقیل چلنګوم مستقیل دي خلاف آفت السماوي باندې فيقابل فس مقابل کیږي وهو د دې منقوص په مقابل کې شيء من الثمن شيء د الک پیسونه مخکې سوره قیمت ولک اوس په شفیع سوره ورکه یو نیم لاک بخلاف الاول بخلاف د سوره اول باندې چې آسماني الک تندر ور باندې را پریوتل الک رنګ باغ باندې اور ولګي د ونی وچ شول لأن الهلاك بآفة سماوية هلاكت دا فآفة سماوية باندې نو قانون واوري که هلاکت منسوب الى المخلوق هلاکت مخلوق له تابع ندی په مقابل کې سمن کمیږي او که هلاکت منسوب الى الخالق دی هغه مقابل کې سمن ولی ځکه په دې وخت کې لکه وای د دې مخلوق د فعل اثر نشته او د خدای پاک نه څوک پښتنه نشي کولای یا د نس د مخلوق د فعل کې اثر نشته چې دوه نه جدا کړي یا له سم مثلا او کوی صفات سماوی نو هغه پیل د خدای د خالق ته د خالق نه څوک پښتنه نشي کولای چې ولې دې شي وکړي کدوړي چولې د څوک لکه انجام به خرابي ته خراب پنجاب پښتو نه پوهېږي یاد نه څه به خراب انجام به خراب لکه ولي ولي بنه وای کنه لکه شیطان پلان بر اواز به هر دې تاسو منبر برابر کې به تفصیل کوم نه وليس للشفيع ياخذ نفس د شفیع لپاره حق دې نسته چې اوس به تور شفاعه لکه څنګه مبيعه اخلي هم د قشان تغه ټوټي هم واخلي هغه بلډینګ هم واخلي لرګي هم واخلي خو په حصه تاسو باندې شوفي باندې البته نه الکه به یې کور سره کې هغه بل خبره خو په حصه شوفي باندې شي ولا يتنس لشفي ايا خو ولانه صار مفصولا لانه شان دار سوار اوګرځیدل کې دا منقوز مفصولا جدا کړی شوی د اسمه کې نه نو فکان منقولا دا معنی منقول او په معنی منقول کې شفا نشته او کما کې شفا پکې هغه په تبر غیر منقول من وقع فی مال غیر فله حکم او تابع په حکم رتبو کې خلل فلم يبقى طبعا باقي فات نساله کوام دا منقول دا تابع طبعا تابع والشفعة عند الاتصال على وجه التبع فلا يجوز له أخذ بغير سبب ټیک څه مولا نو الکه وای هغه وخت و مونږه دا بلډینګ دا هغه اخیستل چې کله اتصال و او اتصال سبب له پاره د اخیستلو د شوفې په تابع کې هم چې اوس اتصال است انفصال غنو په انتفاده سبب است انتفاده سره دی سبب خسري شي قال من ابتاع ټیک شو مولا هغه نه داخليږي پاک ځبه کې تر څو په استراحت نوم وانه ټیک شو مولا لکه اخیستل دا میو دا د اسمارو په ونی باندې یا خصل د فصل اسمکه باندې تاسو وای ومنها چې ابتاع وای خپل ارض اسمکه ولا نخلها ثمره په ونی د دې اسمکه باندې میوي وي اخذها الشفيع اخلي بها د اسمکه شفيع بثمرها اي مع ثمرها چونکه له مختصر قدر عبارت دا مختصر دی اوس هدايه مولا لاغي تفصیل کوي یو سړی زمکه واخیستل او په زمکه باندې ونی ویلاړی او په ونو باندې میوه ده نو یقینا زمکه مبيع شوله زمکه مبيع شوله او داونه هم پکې مبيع شوله هيا ثمر مبيع دي او کله او خور پوه شو زمکه مبيع ده یقینا کومې ونی چې ور باندې ویلاړی هغه هم مبيع ده یقینا اوس مسله تیر شو البته دا کومه ولې چې ور باندې مې و چې راشنه ور باندې کجوري مثال په تور باندې دا مبيعه ده او کنه او یا دا په دې بیا کې داخل لکه داخل نه نو تاسو هدايه مولا تفصیل کی چې کچیرته بای او مشتری چې دا مبعث مکه اخستله ونی ور باندې ولاړې په دې بای کې ذکر د میوه کړی او کنه د کړی کچې ته ذکر کړو د میوي نو شپې لکه څنګه زمکه په شپې اخلي ونی به هم اخلي ثمر به هم اخلي یا رسول مثلا فوش او کچیرته دشو چې بایو مشتری مبيع عرض دا ذکر کړیو خو لیکن سمری نه الک عدمن ذکر کړیو چې نه بوي نه وجودن الک ذکر کړو چې وی به سره دا غي ذکر نه کړي نو په دې صورت کې دا په مبيع کې داخل نه دي نو چې نه دي فلهذا د شفیع لپاره حق د شفیع الک په ونو او په دې زمکه کې شته خو په ثمر کې نشته پوه شو مثلا دلته دوا دلائل دي یو دلیل استحسان ده او بل دلیل قیاس ده قیاس دا وایي چې کسمر ذکر شي او که ذکر نشي دا په بیع کې داخل ندي فلهذا مشتری لکه شفیب لکه د مشتری نه په شفیع سره اخیستلې نشي دا قیاس وکړو ولی علت سره علت دا چې دا ثمر مال منقول ده او د ځمکې سره هم اتصال بذات خود نشته نو فلهذا قال كوا هي اسوئ چې نه عند ذکر اخیستل سي او نه وي ملا ها عند عدم ذکر اعمال منقول استحسان وای چې نه لغون تفصیل پکې پکار ده کچېری په مې کې سمر ذکر کړیو نبی شفیع په شفیع باندې سره د زمکه لکه وای اخیستل شي او که سمر ذکر نو نو په دې وخت کې اخیستلې نسی استحسان وای بیا ما دې منقول دی یقینا پیږي مسله باندې کنه کوي تفریح فهذا الذي دا حکم الذي هغه ذکر او چې ذکر کړه هو دا حکم استحسان وفي القياس لا ياخذه په قیاس کې به شفیع نه اخلي خو دا ثمر ولی لانه دا ثمر چې ده ليس بتبع دا تابع د سمکه نه ده چې موږ له کمال غیر منقول بولو بل تبع للنخل دا خو تابع ده ونی تابع ده سره ونی ده قیاس وای که ذکر یو کې کوي ونه کې لکه دې که حق شفیع خوش مثلا کته خو ما بیا سره زه ما بیا کنه حکم ما بیا ثمر منقول ما بیا غیر منقول منقول ما بیا ثمر منقول ما بیا کې چیرته ده شوفه خوش مثلا الا يرى دا دلیل تنویری ده دي تسوي دلیل تنویری دلیل تنویری د لپاره اثبات دعوی نه خاله لکه د خپل دلیل دعوی وضاحت ور باندې کوي الا يرى نشي کتل دی لره چې انه دا ثمر لا يدخل نه داخله کې په البيع من غیر ذکر بغیر سند نو معلومه کې دا تابع نه ده که تابع وي نو په خاطر چې په دې کې بغیر ذکر هم څه داخله نو فاشبه مشابیس دا ثمر المتاع د سامان د کور سره فدار یو سړی لکه دی الیاس استاد په اسامه باندې کور خرڅ کور مکمل لکه لکه د د ګاډو نه ډک د لکه نور د خدای لکه امتحادي پکې ډبل بیډ هم پکې ستا لکه بستری مستری هم پکې ډیری دی اوس چې دا شفیع اخر لکه دا تنویر ماما لدی مشتری نه سامان اوس به الکه دا ټول کور په شفاء اخلي او سامان بنونه سامان اگر کوم بیا واقع ده دور باندې خرڅ کړی ده دی مقصد عباس راځي الیاس دی خرڅ کړی ده کوریم خرڅ او دا سامان د کوري هم خرڅ کړی اوس خو لیکن سیده دا مبیا ده دا اسباب د کور متاع د کور خو لیکن کومه مبیا ده منقول که غیر منقول منقول او تابع هم لري په تابع قرار سره نه کړی د دې مبیا انتقال پکې راځي شو سره خره وجه الاستحسان دلیل الاستحسان ده انه دا ونه دا میوه چې ده باعتبار الاتصال سواره طبعا العقار ما ته وښه اصل کې دا میوه دا متصله ده د دې ځمکې سره لکه بلډینګ چې متصل وي لکه د ځمکې سره دې کې و نقطه یاد کړئ نو موږ چې په ظاهر په سترګو ورته ګورو نو تاسو وايي ونه د ځمکې هغه د میوه د ځمکې سره متصل لکه د ونې سره ونې سره دې دلیل واه اصل کې اعتبار مقصود لوي معنا په اعتبار باندې دا میوه متصله د زمکه سره ته څه ونه کړې تاونه مقصود کې میوه نو اوس اسی داونه سبب د اتصال په مند میوه د زمکه کې بل طریقه نشته نو مقصود د ولو کرل نه میوه لکه کوي میوي نو اصل مقصود اتصال لکه د میوي ده اگر که صورت الاتصال نشته خو په اتباع د معنا سره اتصال ده بلکې منطقي طرز باندې ورته وایا چې لکه دا ونه سفیر محض ده لکه سره سفیر محض ده د پاره اتصال د میوي لکه ها پښتو پوي کنه پوي یا نه سره سره دا در حقیقت الک متصل لازمه کې سره خو بیا موږ د صورت او د معنا لحاظ کوو څنګه کثیر ته په بیا کې ذکر وشو نو مانن خو متصل نو چې بایو مشتری ور باندې لکه په دې بیا کې ذکر وکړو نو بیا کې صورت هم سره راغی اتصال راغی ٹھیک شو او که چېرته ذکر ونکړو نو موږ دیغه انفصال سوری لکه لحاظ کو چې لکه دا میواد از مکه سره متصل نه ده د شفیع ویل کوي نه اخلي خوش مسله ورسېدې ور باندې الله مولول شریک کل بنا فی الدار فما كان مرکبا او عاصی چې جوړ کړی شوی وي مرکبی فيه پدې مبيعه کې فياخذه الشفيع کور دې خرڅ کړ زمکه دی واخته کور د مو سر راغی نو اوس به دا دروازې نه باسي اوس وته لګېدلې درز درز دروازې باسي کړکۍ باسي دا مرکب دی دار متصل دا بلډینګ دا شی مون سره متصل کلفان لکه بنو با تكون کلفان چې دا چې لګیدلی تور ته وای تعالی ورته کته وای تعالی لکه اسی د سکلی کتاب وای هغه شی هغه بنو با چې څه ته لګیدل د ځانه به د بنی قریظه او يهود نه جوړه بیا د نسو چا هغه وتل او ټول ارتي لزان سره لکه وي پښتو په کې نه په خپل شي دا خلاص خبر دا هغه صورتو چې زمکه واخلي ونی ور باندې ولاړی او د دې عقد نمخ کې میوه هم وي اوس دوه صورت وکذالک ان ابتاها وليس في النخيل ثمر وکذالک همدا شان ان ابتاد چې طواف تر مستریحه د ازمک وليس في النخيل ثمر او په وخت عقد کې په دې کجوري ونی کې میوه نه وا فاثمر في يد المشتري بیا میوه راشنه سول په لاس د مشتري معما کې خو ګوره که چېرته داسې صورت و چې عقد خو وشو ایجاب او قبول وشو خو د مشتری په دې باغ باندې قبضه نه دراغلی او د قبضې نه مخکې مخکې په قبضې د بایي کې میوه پکې راشنه سول بیا به څه چل کېږي دې کې صورت دا ده چې بیا به دلته دا ثمر د فاره مشتری مستقل نوري پیسې ورکوي که مشتری واخیستل تاسو پیږي او مشتری قبضه پر اغله یا دنس او درز الکه هغه زوی وځي ته درز الکه زوی دماغه یو زوی وځي یا دنس اوس بس باینه وته چې بل اوس زوی وځي دې مستقلی پیسې را تراک بیا دنس ولې ستا خرڅول ته لکه شی څه نه لیدل چې لکه درې غزه وګدا پښتو په کې نه پوي په دې خرڅول ولې خو انتظار باندې ورته کړی لکه څنګه چې مور به بیا دا اختر استاد وایا چې کوم دا بچي هم نه بیا یا د استاد خدای خستري قال مصنف خ فإن جده المشتري ثم جاء شفيع د څه چلوس مشتری خدا باغ واخیست او خکل خکل میوي هم دي خو شفیع لاله دراغله طلب شاد طلب خصواله کړه بل څه بلاو محاسبت دا کړی دا مطلب شاد او دا ډیر او خيار د لکه دا مشتری هدايه ویل دا او ته ولګي ټول الکه میوي راوښلوي پښتو پیږي او شفیع چې اخلي الکوا په دواړو صورتونو کې کدا میوا په قبضه د مشتری کې وي او کله قبضه د مشتری نه مخکې مخکې چې بیا لا نه وسوي لکه دا میوا ور باندې راشنه په دواړو قسمونو کې د شفیع نه فرق د شفیع په میوي کې نشته په ځمکه کې نشته خو څه مثلا ما ته ګوري یو جد دا یو جف دا وجه الله استاد ته به خودش پیدنې ده یو جد دا او یو جف دا جد خاص الکوي د کجور را پرې کولو توای افنان استاد ا کجوري څه یار دومره غټ غټ هغه لوای چې هغه را پرې کې کارتن کې واچي او استاد نه راځي یا د نس خبر دا دې ته جد وای او جد دا عام د مطلق میوه امرسان را پرې کې کوټه یا د نس او یا لکه کجوري را ماتي کې مروتا یا د نس خبره نور څه دی لکه نور میوه مات نه راځي اب مالټه عام دې سین کې امونه ډیر دي سین کې ډیر دي په هر تقدیر لوی سړی شي هغه لپاره جذب مستعملږي څه جذب لزعل جذب خاص جذب عام فإن جده المشتري کچیر تر اپری کړل او هو دا کچوري مشتري ثم جاء شفي بیا شفي ماما تشریف راړلو لا ياخذ ثمر في الفصلين جميعا الکه به تور شفبا ثمر په دواړو فصلونو کې اخلي نه فصل اول دا چې د بین مخکې مې اور باندې راشنه مخصر قدوی والا مسئلې ته لغونی تفصیل ورکړي فإن جد كثير كسر هو دا ثمر مشتري سقط عن الشفيع حصته ٹھیک شو دا خو مخصر قدوی عبارت ده قال مصنف وايي فيك تفصيل ده وهذا دا حکم د جواب د فصل اول ده چې د بین مخ کې میوه په دې لکه مبه باندې موجوده و پر کجورو باندې ولو باندې میوه مخ کې د بین موجوده و مشتری واخیستل او شپیل اخیستل ټول راکټ کړل په دې کې به پټول پیسو باندې چې کوم د ساخلی د سمټه ادا کجورو الکه د میوي په مقابل کې به ثمن نه مقرر چې بیا هغه د شفیله کم شي اها توبه غلطه مو ویل هغه دا چې ورنه را جدا شو نو په دې وخت کې دا مقصود بل اتلاف شو چې مقصود بل اتلاف شو نو په دې وخت کې الکه دې په مقابل کې وسمن مقرول شي چې کله د بین مخ کې سوال کوي موجود ځکه عقل چې راغلی دی په دې صورت کې ما غدون صورت درته ویل په دې صورت کې عقل چې راغلی دی صورتن په دې اسمه کې او په میوه دواړو باندې چې کوم دراغله د دواړو په هند عقد کې مبيع ده په یو مطبوع ده او بل څه ده تعبیر چې را جدا شي نو اوس تعبیر هم مستقل څه په پیل سره باندې د دې مشتری باندې د دې مقابل کې بسمن مقرول شي نو پته به ولګي چې هغه با چې هغه زمکه همي ونی همي پکې میوه همي پکې درې لکه روپۍ قیمت منځو او هغه با چې میوه نه وي پکې خالي وي او الکه ازمه کوي دوه لکه نو په څو به شفي اقل دوه لکه باندې په درې لکه به نه سمج کړه الحمدلله هو جواب هذا جواب الفصل الاول ده حكم الفصل الاول لانه اذا سمعت دخل داخل في البيع بيك مقصودا تطوري مقصود ها يقابل شيء من الثمر اما في الفصل الثاني ياخذ اخل ولك شفي ما سوى الثمر ما سوى لك د میوي په جميع الثمن ولان الثمر لم يكن موجودا عند العقل ثمر موجود عند العقل نو تسرونه ټول مبيع سو دا مطلوب یا نو سمت فلا يكون کیږي مبيع مبيع الا طبعا مگر په طبيعت مبيع باندې او دغه سره طبيعت هلکه د میوي د پرشتنه ځکه موجود نه ده یو څوک چې چا تابع ګرځي کې فعل به موجود بیا به تابع ګرځي میوه سره په هین عقد کې موجود نه ده چې موجود نه بیا به تابع څنګه نه به الکوا ها وګرځي نو فلا يقابل مقابل شکر زولای او په مقابل استمر کې شر من الثمن يصيد پیسونه چې بیا غو پیسې موږ د شپې نه کمی کو نه الک په ټول باندې وي اخري الله اعلم بالثواب لکه څه د ریاض څه هذا الحمد لله فين فلانه صلى الله تعالى عليه